الف لام په ال کلمه کې کوم الف لام دی تقسیم د الف لام مو ته الف لام په قسم یو الف لام اسمی بل الف لام حرفی الف لام اسمی هغه ته ویل کیږي چې د داخلي کې اسم فاعل او په اسم مفعول باندې او الف لام حرفی علاوه د دین چې کوم الف لامونه دي هغه ته ټول د تشریح الف لام حرفی ورته یا الف لام دې ته ولې الف لام ویل کیږي دا په فاعل اسم مفعول باندې راځي صدا یا په معنا د الذي سره ده یا په معنا د الذي سره ده او الذي او التي واړه اسماء دي نو دی وجنه ده الف لام اسمي الف لام او الف لام بیا حرفي چې ده هغه دوه قسمه ده یو الف لام حرفي زائد او بل الف لام حرفي غیر زائد زائد دې ټول کې چې د لفظ نه حذف په معنا کې څه خلل او نقصان نه راځي او غیر زائد دې ټول کې چې د لفظ نه حذف په معنا کې خلل او نقصان راځي یا د الف لام حرفي کې ده زائد او بل غیر زائد زائد دې په ویل کې چې د لفظ نه حذف شي نو معنا کې خلل او نقصان نه ده او ثواب دې غیر زائد زائد دې ویل کیږي چې د لفظ په حذف شي په معنا کې څه خلل او نقصان یا غیر زائد څلور قسمو اول دوه قسمو یو عوضي بل غیر عوضي یا عوضي دوه قسمو یو لازم او بل غیر لازم غیر عوضی په قسمو غیر عوضی لازم او غیر عوضی غیر او الف لام غیر زائدم په څلور قسمو الف لام جنسی الف لام استغراقی عهد خارجي او عهد الف لام جنسی دې ټول کې چې باغې سره اشاره کوي ماهیت او حقیقت یو شي الف لام استغراقی دې ټول کې اشاره شو جميع افراد ته او الف لام عهد خارجي دي ته ویل کیږي چې باغی سره اشاره کوي یو فرد معبود او معلوم په خارج کې او الف لام عهد ذهني دي ته ویل کیږي چې اشاره شي یو فرد ته او هغه فرد چې غیر معبود او غیر معلوم دی په چا کې خارج نو دا د الف لام حذفي غیر جائز څلور اقسام دلته دا سوال واردېږي چې الکلمتو کې د الف لام کوم الف لام ده یا به الف لام اسمی وای یا به الف لام الف لام اسمی ورته وای هم نه صحیح کیږي ولې ځکه چې الف لام اسمی په اسم فاعل باندې داخلي کې او په اسم مفعول باندې داخلي او کلمه چې دا نه د صيغه د اسم فاعل او نه صيغه د ساده دی وځنه او حرفی هم نشته ځکه حرفی خو بیا زائد یا بچی کې غیر زائد کدا حرفی زائد شي نو الف لام کې په کلمتو کې دا زائد نو کلمه په نکره کې کلمه به کې شي دا اوس معرفه ده د کلام علامه د تعریف کې الف لام ده کدا الف لام کې زائد شي نو دا کلمه به نکره شي او نکره مبتدا واقع کېدلې دلته کلمه مبتدا ده نو کته د الف لام کې زائد شي نو کلمه مبتدا واقع کېدلې او کدا الف لام حرفي غیر زائد کې الف لام حرفي غیر زائد په څلور قسمه ده یا یا په الف لام جنسي وای یا په الف لام استغراقي وای یا په تعامل خارجي وای یا په تعامل الف لام جنسي ورته وای امن سيږي ولې نه سيږي ځکه د جنس عموم دی دی او دلته ال کلمه تو کې تا راغلی دا او تا د وحدت لپاره ده او وحدت کې خصوصي او په مابین د علوم او د خصوص کې منافات کدار اسلامي جنسي هم نه صحیح کیږي ځکه د جنس کې علوم ده او دا تا د وحدت لپاره راغلی وحدت کې ده نو په مابین د علوم او د خصوص کې ده منافات کله اسلام استغراقي څه هم نه صحیح کیږي ځکه نه صحیح کیږي چې استغراقي کې هم څه ده عموم ده او دلته د اصحاب وحدت د پاره ده او مغه خبره ده چې په مابین د علوم او یا دا د دې ودا مطلب چې د اسلام استغراقي او دا تا د وحدت لپاره دا نو البته په الف لام د وجه کلمه کې عموم راځي او دا تا د وجه نه وکړي چې راځي نو دا یو حرف په هم په عموم باندې دلالت کوي او با یو لفظ په عموم په ور باندې دلالت کوي دا الف لام عهد خارجي عهد خارجي په دې تول کې نو د دې وجنا الف لام جنسي استغراقي عادي خارجي او عادي جدي یو قسم نو جواب دا دی چې دلته د الف لام کې دی دا نه دا الف لام جنسي دی الف لام کې څه دی جنسي دی نو کته دا سوال کې چې دا الف لام جنسي دي نو سوال خو بیا دا پیوارې دي کې په مابین د جنس او په مابین د جنس کې عموم دی او دا تا د وحدت لپاره دی وحدت کې خصوص دی او په مابین د عموم او د خصوص کې دی منافات دی نو دلته خو الک اجتماع د متنافیین راځي نو جواب دا ده چې ګوره دا تا د وحدت لپاره ده وحدت خبره څو قسمه ده وای وحدت دې تقریبا درې قسمه ده یا څلور قسمه ده یو وحدت جنسی ده یو وحدت نوعی ده بل وحدت صنفی ده بل وحدت شخصی او فردی ده نو ټیک ده دوا د لام الجنس او د وحدت په منځ کې منافات ده خو د مطلق وحدت سره منافات نه ده نو کوم وحدت سره منافات ده د وحدت شخصي او د وحدت فردي سره منافات ده دلته د اتا د څه لپاره ده دا دا خو دا وحدت دا خو دلته کوم وحدت مراد ده وحدت جنسي مراد ده یا دلته دا وحدت وحدتي نوعي مراد ده نو چې وحدت جنسي یا وحدت نوعي راځي نو په جنس کې عموم دی او په دې وحدت نوعي کې عموم دی جنس وحدت جنسي لکه حیوان وکړه وحدت نوعي لکه انسان وکړه نو بیا الکه دغه الف لام جنسي او د وحدت جنسي او د الف لام جنسي او د وحدت نوعي د دې په منځ کې منافات نشته د لهدا د دې وجنه د دې ډول په منځ کې منافات نه راځي یو یا دا جواب کو چې الاسلام عهد خارجي دی الاسلام الاسلام عهد خارجي دی الاسلام عهد خارجي چا پر کې اتفاقی سره اشاره کړ دي معذوب په خارج څه یو معلوم پر ته خارج کی اشاره دي او دلته چې ده هم یو پر معذوب خارج ته اشاره ده هغه پر معذوب چې ده الکلمه مراد څه ده الکلمون الاسلام د کلمې نه معبوده کلمه هغه معلومه په خارج کې کومه کلمه ده هغه کوم کومه کلمه ده الکلمه جاریه علی السنه النحاس هغه کلمات جاری شوی د فزبه د چا باندې نحاس باندې کومه د زبه فزبه د نحاس کې کومه کلمه جاری شوی ده هغه کلمه مراد او کلمه په دې باندې چې دا کلمه مراد ده هغه قدینه دا ده چې دلته د الف لام چې ده دا کتاب چې دا کتاب د علم نحوی دی نو دا په دې باندې قدینه ده چې د کلمې نه مطلقې کلمه نه ده مراد بلکې د کلمې نه مراد څه ده هغه کلمات چې هغه نحوی ده نو دا تعریف د کلمې دې وجه نه چې فعال کړی وو او نو حق خطا سوي دي وای ولې خطا سوي دي کلمې تعریف کړې ده په لفظ او کلمه خو لا اله لا لا په وستی کې په دې باندې او دې له کې دلته دې دې قانو حق په تلګي په تاریخ کې چې اساسي نمو وکړي د اسلام په تاخير نه کړای دته د اسلام او اسلام یا عادي ده مطلق کلمه خو مراد نه ده مراد کلمه نه کومه کلمه ده الکلمه جاریه علی السنه النهات هغه کلمات چې هغه د انهات په څه باندې جاری کړی ده دا د هغه تاریخ ته کوي د مطلق کلمه تاریخ په دې خبره کوی شي دا خبرې چې په کلمه کې ورپسې لفظ راغلی دی کلمه تاسو ویل کیږي لفظ وضع لمعنى مفرد هغه لفظ دی چې واجب ذکر د چا لپاره دی معنا دا د فم د خلی نوي یا د خلی علاوه بل طریقې سره چې د خلی نه راغلي لکه عرب وای اکلت الثمرتا ولفظت النواتا فجر مې وخړله او دا هغه اډوکه ما بهر تا وګورتاو نو دلته د علاقه راغله ده اقلت تمرتا لفظت دا لفظ په معنا د تاسو راځي رمې سره راځي کجوره مې کړو دا هغه ټکي مې باپ وګورو او چې د غیر قوم نه لکه عربه لفظت الرحاء الدقيقه مې د اسلام دي دا ور بارتا بیا عام دی قلیلا کان کلوی او کثیرا یا ډیر او بیا مهملا کان دا لفظ مهمل وی او موضوعا کیا دا لفظ واجی د یو معنا د فارا وذکرای حقیقتا کان او حکم خلقو عام دی کدا ور باندې حقیقتا وی او حکم کدا ور باندې حکمن مفردا دا لفظ عام دی کدا مفرد وي او مرکبا کله چې شوی په جميع الاحيان هر وخت قربان تکلم کیږي او په بعض الاحيان یا په بعض اوقات بالفعل او قربان تکلم کیږي او بالقوا یا په الحال تکلم نکیږي په دې سړي کې دا صلاحیت ښه قبل پر ځای او غواړي په دغه الفاظ باندې څه کولای شي تکلم کولای شي چې څه ویل کیږي علاقه دې سره لکه دا دومره قیود چې کیږي دا دا قیود دغه د اعتراضات وو سوال په واردی کې ابتدا لفظ دې تویل کېږي ما يتلفظ به الانسان چې دا غي واسطه سره څه شي کېږي په دې باندې تلفظ کې هغه تلفظ ویل نو تعریف د لفظ نه دی منوی خارج منوی منوي دا معنا چې بعضې الفاظ دي چې په نیت کې مراد دي تلفظ په نیت کې دي الفاظ لیکن په هغې باندې تلفظ تل منوي لکه چې څه واخله اجري واخله ښه اجري دا فعل دی هلته زمیر پکې مستتر هغه څه دی واجب الاستتار تلفظ عام دی که حقیقتا وي او کدا چې چې ویل کا حکمن نو دلته په دې انت زمير باندې که حقیقتا تلفظ نه کیږي نو حکمن په دې باندې لکه چې کیږي تلفظ بیا سوال په وارد کیږي تعریف نه د خارج او هغه الفاظ چې حذف کړل شي بعض الفاظ د جملو نه حذف شي نو هغه الفاظ دي لیکن تعریف د لفظ په صادقه نو لفظ په دې کې ما تلفظ به انسان انسان په تلفظ کیږي او دغه محذوفات دي الفاظ دي او انسان په غیبه تلفظ لفظ کې شامل دی او دا کیسې چې کو سوا انسان بالفعل او بالقوه برابر خبره ده چې دا بالفعل او کا بالقوه وي په دې سره دغه دغه اعتراض کوه چې څه ویل په دې ویل کې چې پاغي باندې په تلفظ کیږي انسان په پاغي باندې تلفظ کوي دې تلفظ ویل کیږي نو د تعریف د لفظ څخه خارج شو اقوال د فرشتو لکه د فرشتو یو شعر دی چې وای ان فی الجنه نهرا من اللبن لعلی و حسین و حسن اگر چې شبهات او تصدیق ودا کې د شي غاني وای دغه انکار نه څه دی دا تخصیص یې کړی دی وای په دا د فرشتو شعر دی چې په جنت کې یو نهر دی د پيو او دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او د حسن حسین رضی الله تعالی عنہ لپاره دی نو دا قول دا ذاتی الفاظ لیکن ته خو له په دې څه کې انسان په تلفظ کې دي باندې انسان تلفظ نه کړي بلکې چا تلفظ ورشتو په کړی دارن کا اقوال د جنات قول د جنات او شعر د جنات دی هغه دا د قرب قبر حربین بمكان قفر ليس قرب قبر حربین قبر قبر حرف بمکان قفر ودا د هر قبر کې ده دا د دسی او ځای کې ده خال عن الماء والكلام چې د اوبو د غیا نه خالی ده دا و یو سړی د جنات ته تکلیف رسولای او بیا هغه ولکه دلته جنات او دا سړی ونی ومړي او بیا د الله شي وړ نو صحرا کې ورغو او چا په تک دفن کړ به د د په صداري ستاران ګرځیدل چې د د علاش پیدا کړي نو کړي چې پیدا کولې بیا یو حساسي आवाज راغی او هغه کې دا خبره وا چې قبر حرفین بمکان خفر دا حرف د سړي نوم دی قبر حرف دا د حرف خبر چې دی بمکان قفر دا د څه ځای کې چې قال عن الماء والفلاح وبو وقتا نشته دی یعنی یو صحرا کې پروت دی لیسا قربا قبر حرف نشته دی نږدې د حرف خبر کرا قبر خپل خبر یو د خبر دی د فاک خپل خبر نشته دی نو ته وایي چې دا خو د جنات قول شعر دی او دا دی الفاظ لیکن ما تلفظ به الانسان کو نه دي ولې ځکه په دې باندې تا تلفظ کړی دی جنات نو جواب وکړو چې تلفظ عام دی دا په فعل دی او کا بالقوا اوس ټیک دا چې د جنات په خبرو باندې انسان تلفظ نه شي کولای په الحال خو یو ځل چې جنات خبرې وکړي او به انسان ووري د انسان کې دا صلاحیت شته چې د پاغو خبرو باندې کې شی وکړي تلفظ لیکن دی باندې یو اعتراض باندې دا ال کلمه چې ده مبتدا ده او لفظون د دې لپاره چې واقع شوی نه خبر مخبر او د مبتدا او د خبر په منځ کې په تذکیر او تانیث کې مطابقت شرط دی د مبتدا او خبر په منځ کې په تذکیر او تانیث کې مطابقت تذکیر او تانیث څه معنی که مبتدا مذکر وا خبر به مذکر که مبتدا مؤنث وا خبر به څه شي دلته الکلمتو کې چې مطابقت په مابین د مبتدا او خبر کې صحیح دا شرط دی چې باید تصویر او تعلیق کې وي او هغه مشروط ده په شرایط باندې په کومو صورتونو کې مطابقت په مابین د مبتدا او خبر کې په تصویر او تعلیق کې څه کېده شرط دی داګه د لپاره خپل شرطونه دي یو شرط دا چې دا خبر به هیڅ مستقیم خبر به هیڅ نه وي په شرط خبر هیڅ مستقیم نه وي چې یو صورت خدا ده چې مبتدا د مبتدا د خبر اسم مستقی وي که د مبتدا خبر اسم مستقی نه وو نو بیا مطابقت شرط نه ده ویم خبره دا د مطابقت اله ضروری ده چې الکه دا مبتدا او خبر دواړه اسم ظاهر وي کوم یو اسم ظاهر او بل په کسی څه وو مبتدا اسم زمي څه خبر اسم ظاهر ده یا بالعکس یا مطابقه ضروری لك وهي اسم وفعل ترازی یا مؤنث دا مبتدا او اسم وفعل د دې څه خبر دلته مطابقت شرط نه دی ولې ځکه یو اسم ظاهر دی بل اسمي اله شرط چې بار کې څنګه لکه اسم ظاهر پرې ما غوښتل چې دې خبر کې یو ضمیر وي او دا راځي ما خبر ساته مبتدا ته نو بیا د مبتدا د خبر په منځ کې مطابقت شي نه او کثر ته خبر کې ضمیر نه وي چې راځي ما خبر ساته مبتدا ته نو بیا د مبتدا د خبر په منځ کې مطابقت شرط نه دی او قسم صورت تعالی ده چې آلت دا خبر مستعمل دا صيغه د اسم تفضیل مستعمل په من سره نه خبر صيغه د اسم تفضیل مستعمل په تاسو سره نه دا کارته خبر صيغه د اسم تفضیل او مستعمل په من سره و نو بیا مطابقت شرطه نه ده لکه الصلاه خير من النوم الصلاه مبتدا خير دا صلاه مؤنث او خير چې لکه کدا خبر استجامی د نوجا مطابقت شرط بلکې خبر چې مستقیم بل خبر دا ده چې شرط بڑا مبتدا او خبر به اسم ظاهر وي که یو په اسم ظاهر او بل په ضمیر نوجا مطابقت شرط درېمه خبره دا ده چې دا خبره ها دا مبتدا کې با دا خبر په مستمل په ضمیر باندې چې هغه راځي به چاته نو بیا مطابقت شرطه کده چې نو بیا مطابقت شرطه لکه ماها و جورا ممتنع صرف هذا دا ماها و جورا دا مبتدا ده او ممتنع چې ده خبر دته مطابقت نه نشي ولې زکات دا خبر مستمل نه ده په ضمیر باندې ما خبر چاته راځي څلورم دا چې خبر باید صيغه د شي تفصیل مستعمل په من سره نه او خبر صيغه د شي تفصیل مستعمل په من سره وا نو بیا هم مطابقت ما بین د مبتدا او خبر کې شرط څلورم دا بل دا چې دا خبر په وزن د څه سره نه لکه فاعل سره نه کدا خبر په وزن د فاعل په معنی المفعول وي دا مطابقت شرطه لکه امراتن جریح امراتن مؤنث جریح څه چې دی لکه مطابقت څه څه ضروري نه ده چې دا په وزن د څه سره ده او بل دا خبر صفت خاصه د مؤنث لپاره نه کدا خبر صفت خاصه د مؤنث لپاره او بیا مطابقت شرط نه لك امراه نو اوس دا الکلمه مبتدا او لفظون خبر دلته مطابقت ولې شرط نه ځکه چې دا خبر هیڅ مستقیم نه دی بلکې دا خبر څه شی دی او چې خبر هیڅ جامد وي نو بیا د مبتدا او د خبر په منځ کې مطابقت شرط لمعنى مفرد لپاره د معنا مفرد بیا ورپسې وضع لفظ راغلی وضع په لغت کې څه کول کی وضع په لغت کې التعین په معنا د تاسو راځي تعین سره راځي یو شی د یو شی لپاره معین کول دې ته وضع ویل کی او په اصطلاح کې وضع څه کول کی تخصيص شيء بشيء بحيث متى اطلق او اطلق الشيء الاول فهم منه الشيء الثاني تخصيص شيء بشيء تخصيص یو شی د ترتا پوری بل شي پوری به هر څه په دې طریقې سره متا اطلقا کله اطلاق د شی اول راځي او خسته یا سړی اول دا شی اول هیڅ کی نو په هوا منه شی او ثاني دا نه په هغه چا راځي شی ثاني تخصیص شی تخصیص اول د یو شی بشی تر بل شی پورې به هیڅ متا اطلقه په داسې طریقې سره چې کله اطلاق د شی اول وسی او اوفیسا یا شی اول سره محسوس دي فهم منه ثاني نو د دې نه سره فهم بچا کوي د شی ثاني کې دې کوي چې لکه وځه مثال په تور باندې یو سره دوم د چا د پاره کوټي په دې باندې عبد الله کې کوو او څکلا منګه چې توګه ویل متا اطلق شيء اول کله موږ اطلاق ته شيء اول عبد الله وکړو فهم منه شيء ثاني فهم د کوسه ثاني څه چره هغه ذات هغه سره چې هغه د فار د عبد الله څه څه ده چې په دې څه ده هغه په نفس او بیا د تعریف باندې یو سوال چا کړی دی چې ته وې وځه دې ټول کې تخصیص شائل دي شي تخصیص یو شی راځي تر چا پوری تخصیص خو د خاصه نه ده کنه خاصه ویل کې ما یو څه کوي ولا یو ددو دا یو څه پته چې موجوده کې په بل چا کې لکه زه حق واخلا خاندا دا د انسان خاصه ده په انسان کې موجودي کې نو تعریف نه نو کله دا مطلب چې اول نه لفظ واخلي دویم نه معنا واخلي نو د څه معنا به دي چې تفصیل شو لفظ په معنا دا لفظ په تقاس کې تر چا پوري معنا پوري نو بیا تعریف د وزن مشترک خارجي دي تعریف د وزن مشترک څه چې تویل کیږي چې یو لفظ وي او دا هیڅ څه ویل کا ډېری معنا کوي لکه عین واخلا عین یو لفظ دی سترګې تم ویل کېږي چشمې تم ویل کېږي جاسوس تم ویل کېږي لکه نهر تم ویل کېږي سمري تم ویل کېږي سرو زرو تم ویل کېږي نو مختلفې معنا دي نو دا خو مشترک د خارجي دي چې دلته خو تعلق سریعي معنا پورې خاص نه څه بلکې دا یو لفظ په دې معنی سره او که تفسیر شئین دي شئین دي دا مطلب چې تفسیر المعنى باللفظ دا معنا خاصه ترجمه کوي یعنی شی اوله معنا واخلي او د شی ثاني نه څه واخلي نو تفسیر المعنى باللفظ تفسیر د معنا را ترجمه کوي لفظ نو بیا د تعریف نه څه خارجيږي بیا خو د تعریف نه نو وضع په اصطلاح کې څه کول کیږي تخصیص شیء بشیء تخصیص یو شی د تر بل شي پورې د هر سمتاوت لقاقت طریقې سره چې اطلاق کې د شی اول مهما منه شیء ثانی دا کې نه پهنې کې څه شی لمعنى مفرد کلمه غلط ته چې واضح وتکړه د لپاره دی معنا مفرد معنا څه کوي معنا په لغت کې په معنا د خاص سره راځي معنا په لغت کې په معنا د څه سره راځي خاص کول سره راځي یو شی دی یو شی نه څه کیږي خاص کول او معنا په اصطلاح کې څه ته ویل کیږي الکا معنا په اصطلاح کې ویل کیږي ما یقصد بالشی لغت کې مطلق قصد او په اصطلاح کې ما یقصد بالشی یو چینا کوم شی خاص کولای او یو چې نه څه اراده کی نو دې ته چې ویل کیږي معنا وته یو معنا دا یو مفهوم دی یو مضمون دی معنا او مفهوم او درې وړو کې اتحاد ذاتی دی او تغییر اعتباری دی درې وړو کې اتحاد ذاتی او تغییر شرعي اعتباری اتحاد ذاتی څه معنا ساتن دا درې وړه سره چې څه لکه متحد یو څه معنا او مفهوم او مطلوب بار یو څه خو تغییر اعتباری دی په اعتبار د معتبر سره په دې کې چې راغله دی لکه تغییر راغله دی څنګه تغییر راغله دی څه تغییر راغله دی لکه چې دا معنا چې د دې حیثیت واخلي دا معنا د دې حیثیت نه واخلو چې په دې باندې لفظ دلالت کوي دې معنا په څه ورتېږي مجذوب او دا معنا چې د دې حیثیت نه واخلي چې الکا د دې خاص او اراده د ثاني شوی ده د دې نه دا په عقل کې حاصلېږي دا په څه کې حاصلېږي عقل کې حاصلېږي د دې څه ویل کېږي مفهوم او دا معنا چې د دې حیثیت نه واخلو چې څه دی لکه دا معنا څه شی ده معنا کې درې احتمال یا خدا څخه د اسم فاعل دغه د اسم مفعول ده یا دا څخه د ظرف ده چې په دې باندې یا صيغه د مصدر د درې صورتونه یا صيغه د اسم مفعول ده یا صيغه د ساده ظرف ده او یا صيغه د ساده مصدر کدا صيغه د اسم مفعول مصدر او معنا د صرف نه کوي ولی کدا صيغه د صرف نو کلمه هغه لفظ دی چې واجب او ذکرې ده لپاره د څه ده لپاره د څه ده ده نه معنا د څه او کلمه هغه لفظ ته مصدر کی دا واجب او ذکرې ده لپاره د قصد گردن د قصد گردن ولا معنا نه کوي ځکه چې دلته زمونږ ما مطلب دا دی چې کلمه هغه لفظ دی چې واجب و ذکر د لپاره د هغه معنی چې هغه مقصود متکلم دا متکلم چې کړی دا خاص کړی دا دا معنی ده نو د دې وجنا کا صيغه د اسم مفعول څخه صحیح کیږي او دومره د صيغه د اسم مفعول په دې معنی خو صحیح شو او صيغه د اسم مفعول په دې صورت باندې راغلې نه ده کدا صيغه د ظرف او د مصدر کې نو ظرف او مصدر ولا معنی ده نه صحیح جواب دا دی یا خدا صيغه د اسم مفعول دا دا صيغه د څه ده مفعول او کته چې دا صيغه د اسم مفعول په دې وسن باندې نه راغله نو موږ وایو چې الکه دې کې موږ اعلان کړو دې کې موږ څه کړی دی څنګه اعلان کړو دا معنا پاتل کې معنو یون چې و مصروف په شان مرمو یون په شان دا واو او یا یو پیرا خو وام په یا سره بدل ک او یام په یا کې مدغم کسبیدون والا قانون دی نو معنوج مون کې جوړ شو او بیا زمام په کسری سره بدل کړ نو چې کې جوړ شو معنوج مون بیا د تخفیف د وجنه بیا د تخفیف د وجنه یو یا حذف کړه د تخفیف د وجنه یو یا او صيغه د مصدر ده یا صيغه د ظرف او مصدر ده او قاعده ده چې کله د ظرف معنا یا د مصدر معنا په یو ځای کې متعذر شي بیا البته د ظرف نه خلق معنا د شاخلی اسم مفعول د مصدر نه معنا په شاخلی اسم مفعول نو دلته کله صيغه د ظرف والا یا د مصدر والا معنا متعذر ده نو دا بیا په معنا د شاخ سره موږ اسم مفعول نو معنا په لغت کې په معنا د تاسو راځي الک تاسو سره او په اصطلاح کې ما یقصدو مفردن مفردن مفردن کلمه هغه لفظ چې واجب او ذکر لپاره د معنا دا څه معنا چې دا معنا به چې شوی لکه مفرد ده او مفرد کې اعرابات ثلاثه دي دا مفرد مرفوع هم وایي او دا منصوب مفردن هم وایي او دا مزدود ویل هم څه دي